دریم نمبر د حدیث موقوف په دې کې به مصنف رحمت الله علیه د دې لغوي او اصطلاحي تعریف کوي راجح تعریف به اول ذکر کی کم چې ابن صلاح او ابن حجر رحمهم الله کړي امام حاکم چې کم تعریف کړي دا غي شذوز لبا اشاره وکي چې هغه تعریف غیر مشهور دی او معتمد او معتبر نه ده بیا به د مرفوع په شان ته درې اقسام ذکر کی قولی فعلی تقریری دا غي خو دوه قسمونه او رئیسی خو بیا د هر قسم درې اقسامو او بیا به یو خاص اصطلاح د فقها او د خراسان ذکر کی چې د خبر او د اثر په منځ کې تفریقه او تباین شته کنه نو مصنف رحمت الله علیه وی تعریفه الموقوف لغه اسم مفعول من الفعل الثلاثي وقفاه وهذه الأحرف الثلاثة الواو والفاء والقاف والفاء أصل واحد موقوف د اسم مفعول صيغه ده د فعل ثلاثي مجرد وقفنا واو قاف او فا دا یو اصل دی يدل على تمكث في شيء چې په یو شي کې درنګ او وخت تیر کی ثم يقال عليه وموقف الانسان وغيره حيث يقف د انسان د ادریدو ځای کوم ځای چې ادریږي هغه له موقف وای نو موقوف په معنا د څه ادرول شوی واصطلاحا اصطلاحي تعریف چې کوم حافظ ابن صلاح په مقدمه کې کړی او حافظ ابن حجر په النزهه کې او راجح تعریف ده نو هغه د موقوف دا ده ما يروى عن الصحابه رضي الله عنهم من اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم چې د صحابه کرامو نه مروي وي دا غي د اقوال او افعال او تقريراتنا اوس د معنا لغوي او اصطلاحي په منځ کې مناسبت ذکر کوي نو فرمایي سمي موقوفا لأن الراوي وقف بالإسناد عند الصحابي ولم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوف ورلزکوي چې راوي کله د دې روایت کوي نو د صحابي سره سند دري او رسول الله صلی الله علیه وسلم له سند نه رسي نو سند په صحابي ولاړ دی ځکه ورله موقوف وي د ادریدو معنی لغت کېم ده او اصطلاح کېم د ندای مناسبت شو وسواء ورد ذلك عنهم بطريق متصل فيكون من الموقوف الموصول أو بطريق منقطع فيكون حينئذ من الموقوف غير الموصول دی عبارت سره مصنف رحمت الله علیه دی طرف له اشاره کوي چې په دې موقوف کې اتصال د اسناد ضروری نه دی خبره چې په صحابي باندې ودرې ده بس دغه له موقوف وي دا ضروری نه ده دا چا چې ذکر کړي چې سند به صحابي پورې متصل وي کنه لکه څنګه په مرفوع کې ذکر شول چې پاغه کې اتصال د اسناد شرط نه ده نو کچرته موصول وي سند او متصل وي نو دی بیا موقوف موصول وي زه روایت نقل کوم د خپل استاد نه غد خپل استاد نه په سند متصل صحابي له ورسوم نو دی بیا موقوف موصول وي او کنه په منځ کې انقطاع راغلی وي نو بیا دی لسوي موقوف غیر الموصول وشذ الحاكم أبو عبد الله فاشترط عدم الانقطاع وی حاکم ابو عبد الله صاحب د مستدرک شذوز اختیار کړه نو عدم انقطاع شرط ګرځولې چې سند به د موقوف متصل وي انقطاع به پکې ني حيث عرفه بقوله اغد دي تعریف پرې قول سره کړه چې ان يروى الحديث الى الصحابي من غير ارسال ولا اعضال چې روایت د حدیث تر صحابي پورې وکړي شي خو په دې کې ارسال او اعزال نوي ارسال په معنا د انقطاع سره او اعزال د معزل په تعریف کې برستو راشي چې په منځ د اسناد کې دوه راویان پر لپسې غورځېدلي حاصل دا دی چې دا سند به متصل وي حاکم ابو عبد الله وي خدا تعریف معتبر او معتمد نه نه دی نو ځکه ورله مصنف وي وشذ الحاکم ويشترط في الحكم على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بالوقف أن تخلو الحال من قرينة تدل على الرفع په یو حدیث باندې چې حکم د موقوف لګې کوم چې صحابه و نراغلی نو پاره کې شرط دا دی چې داسې قرینه بنی موجود چې هغه پر رفع باندې دلالت کوي ورنه که قرینه موجوده نو دا بیا په حکم د مرفوع کی لکه مخکې مفصل او تفصیلی ذکر شول چې کله کله د صحابي قولم په حکم د سکی وي د مرفوع کی وي نو دا کله چې د قرینې نه خالی وي الا ورله موقوف او که قرینه راغه چې ا دلالت پر رفع کوي نو دا بیا د وقف نوته د رفع سره تعلق شو کله کله دا موقوف مطلق ذکر شي خو مراد ته نه د تابعین یا د تابعین نه رستو چې څوک دي کم طبقات دي دغه اقوال ته مراد وي ولكن يشترط في ذلك تقييده بهؤلاء په دې کې شرط دا دی چې بیا به دا مقید ذکر کې فيقال مثلا وقفه فلان على عطاء تابعی چې ذکر کو بیا به فلانی دا حدیث موقوفا ذکر کړه په عطا باندې عطا تابعی دی نو دې کې دا څه نشویل چې دا موقوف د عطا دی دي سر بدا قید لګی چې وقفه فلان على عطا که صرف د عطا قول راغی غیله موقوف نشي ویلې او على طاووس یا په طاووس ابن کیسان باندې دا موقوف دی او على مالک یا په مالک ابن انس باندې ونحو ذلك د دې پشان د مصنف رحمت الله علیه د دې کلام حاصل او مطلب دا دی چې کله کله د تابعینو یا د غین لاندې طبقات چې دی پاغیم اطلاق د موقوف کیږي خو په دې شرط باندې چې قید به ورسره لګي چې وقفه علی فلان صرف دا غي اقوال له موقوف نشي ویل اپ مقطوعاتو کې راځي لکه رستو را روان دي کله کله دا مرفوع په معنا د متصلم ذکر کیږي خو چې کله مرسل ورسره ذکر شي خالک څنګه چې مخکې ذکر شول چې مرفوع په معنا د متصل راځي چې کله د مرسل سره د اغه اقتران راشي لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين د انصارو ډېرې بهترینې زنانه وي حیا هغه د دین نه منه کولی چې په دین کې دی پوهه حاصله کی او فقاهت په حاصل کی نو د عائشه رضی الله عنها دی قول له موقوف وي دغه شانت امام بخاری تعلیقا ذکر کړي چلی رضی الله عنه فرمایلی حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله خلق له دا غي د عقل په مقدار احادیث بیانوي آیا تاسو دا خوخوي د دې اراده مو ده چې د الله او د رسول تکذیب وشي چې کم تعالی مخامخ خلق ناس دا غي د فهم نه بالا تر خبرې مکوا نو دا د موقوف قولی مثال شو مثال د موقوف فعلی قول الامام البخاری واما ابن عباس رضی الله عنهما وهو متيمم ابن عباس صاحب امامتي ورکړي و حال دا چې تیمم والو نو د صحابي فعل ذکر کو دی له موقوف فعلی وای مثال د موقوف تقریری کأن یقول احد التابعین فعلت كذا امام احد الصحابه ولم ينكر علي چې تابعینو کې یو تن داسې وای چې د فلانې کار ما د فلانی صحابي مخ کې کولو خو هغه په ما باندې څه انکار نو کړی اوس مصنف رحمت الله علیه وی اصطلاح فقهاء خراسان فی التفرقه بین الخبر والاثر د خراسان فقها دا غي اصطلاح دا ده چې د خبر او اثر په منځ کې هغه تفرقه او بلتون تباین ذکر کړي پاسل کې ابن حجر رحمت الله علیه په نزهه النظر کې ذکر کړي چې خبر د علماء المصطلح په نسبت باندې مرادف د حدیث دی حدیث او خبر په یو معنا استعمالیږي یو شی دی بعض اهل علم دا فرق کړی چې حدیث غیله وی ما جاء عن النبي صلی الله علیه وسلم او خبر غیله وی ما جاء عن غیره چې د نبی اسلام نه علاوه د بل چا نه راغلی د دې وجه نه مشتغل بالتواریخ لسوي الاخباری په فتحې د الف سره همزه سره او کم چې مشتغل به سنوي احادیث سره کار وي نغله محدث وي بعضی وای د دې په منځ کې عموم خصوص مطلق ده نو هر حدیث خبر ده خو هر خبر حدیث نوي دا خو د خبر او د حدیث په منځ کې هغه مناسبت او نسبت شو اوس مصنف وی اطلق فقهاء خراسان لفظه الخبر على الحديث المرفوع فقهاء خراسان خبر سلوي حديث مرفوع له وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع غلوي چې اضافه نبی صلى الله عليه وسلم لشوي واطلقوا لفظه الاثر على الموقوف وهو ما اضيف الى الصحابه رضي الله عنهم او د اثر اطلاق په موقوف باندې کوي چې اضافت صحابه کرام رضی الله عنهم لشوي ومن ذلك قول ابي القاسم الفوراني قول ابو القاسم الفوراني دی او الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثر ما يروى عن الصحابه خبر غیله وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه راغلی او اثر هغه چې د صحابه کرامو نه نقل وی نو فقها د خراسان دا فرق کوي اثر د صحابه وغیله وي خبر د نبی صلی الله علیه وسلم غیله مرفوع روایت لا وی بل ظاهر کلامه يدل على انه اصطلاح للفقهاء مطلقا بلکې د دې ابو القاسم فورانی دا کلام چې دا دلالت کوي په دې باندې چې دا د مطلقاً فقها او قول له چې اثر د صحابي غلوي او خبر د نبی علیه الصلاۃ والسلام غلا کما قال السخاوي لکه څنګه چې امام سخاوي ذکر کړی دی په فتح المغیث کې وی اما عند المحدثين فكل هذا يسمى اثرا محدثين چې دي ټول له اثر وی مرفوع لم اثر وی موقوف لم اثر وی لانه ماخوذ من اثرت الحديث اي رويته ځکه دا اثر ماخوذ د دینه چې اثرت الحديث ما د دې حدیث روایت وکړو نو روایت د موقوف هم کیږي د مرفوع هم کیږي مقصد دا شو چې محدثین د اثر اطلاق په مرفوع باندې کوي په موقوف باندې خو کله کله اثر ذکر کی او مراد تینا حدیث وی او کله اثر ذکر کی مراد تینا موقوف وی کله ته مرفوع اخري کله موقوف لکه ابن جریر رحمت الله علیه خپل کتاب لنومی خ تهذیب الاثار الان کې هغه په ټول مرفوعات دی په کتاب کې موقوفات پاغي کې طبعا ذکر کوي اصالتا هغه کتاب په مرفوعاتو کې د نومي ورلسي خه تهذیب الاثار دغه شانته د امام طحاوی رحمت الله علیه دوه کتابونه دي مشکل الاثار او شرح معانی الاثار په هغې کې مرفوع روایات دي زیات تر او نومې ولا آثار خیر نو مطلب دا شو چې اثر د محدثینو په نسبت باندې عام دی امام شافعي رحمت الله علیه خاص کر په کتاب الرساله کې دارنګ امام بهقي رحمت الله علیه دا فرق بیا ذکر کوي نو دا د متأخرینو په نسبت باندې یو اصطلاح ګرځیدلې چې اثر د صحابي غي سره خاص کوي او خبر د مرفوع حدیث سره او من دونهم من اقوالهم او افعالهم په اصطلاح کې دا غیله وي چې اضافت تابعین له شوی دی یو حدیث دی یو خبره یا د دین رستو چې سوک دی دا غي اقوال او افعال ذکر وي ما اضيف الى التابعي او من دونه من قول او فعل دا مختصر تعریف شو چې څه قرینه به نی موجود چې هغه دې دلالت کوي په دې باندې چې دا مرفوع دی په حکم د مرفوع کې دی لکه څنګه چې په مبحث د موقوف کې ذکر شول چې د دې په رفع باندې بس قرینه ني که قرینه موجوده شنو دا بیا د دې مبحث نه وته د مبحث د رفع سره تعلق شو وذكر الخطيب الفائدة من كتابة المقاطيع فقال او بیا په دې کې سوچ او فکر نظر کولم ضروری دي د دې لپاره چې د دې د اقوالو نه تاسو منتخب کې او د دې د مذاهب نه ونځي یعنی ته چې یو خبره کې چې طالب دې کې څه سلف موجود وي د تابعینو تبع تابعینو او د سلف او اقوال تا سره وي دا غي نه تزان لشاز نشي دا غي نه ونځي او حکم د دې څه شی د حدیث مقطوع نو حکم یې دا دی چې لا یحتج به فی شیء من الاحکام الشرعیه احکام شرعیو کې مقاطع داسې حجت نه دی مګر که قرینه موجوده چې په دې باندې دلالت کوي لکه راوی چې کله د تابعی ذکر وکړي نو بیا داسې و يرفعه دا تابعی دا حدیث مرفوع ذکر کوي نو بیا حکم د مرفوع مرسل حکمن دی لکه مخکې ذکر شول ونقله عنه السخاوي وقال امام سخاوي د خطيب بغدادي نه نقل کړي د دې په فائدې کې ویلي دي لا سيما وهي احد ما يعتضد به المرسل وې د دې په فائدو کې دا دي چې دا دی ولي کله شي خاص کر یو فائدہ دا ده چې مرسل په دې سره تقویت ملاويږي په مبحث د مرسل کې براشي چې آیا دا تقویت قبلې بل شي له تقویت ورکې کنه نو کله چې مقاطيع په دې معنی باندې راشي نو مرسل هم په دې سره قوت ملاويږي وربما يتضح به المعنى المحتمل في المرفوع کله کله چې په مرفوع کې احتمالي معانی راغلي وي نو یو معنا په دې باندې سرګندېږي ترجیح ورله ملاويږي چې مرفوع روایت ذکر شي پاغه کې د ډېرو مانو احتمال وي نو تابعی دا غي تشریح کړي وي یو معنی لپاره کې ترجیح ملاو شي مثال به څنګه مثال د مقطوع قولی قول د امام بخاری رحمت الله علیه وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر دا علم نشي حاصلولې کم سړی کې چې حیا وي یا پد کې غرور او تکبر وي دارنګ تعلیقا امام بخاری د حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کړ چې صلی وعليه بدعته د مبتدع شاله موس کوا امامتي چې کوي نو موز ورپسې وکړه د بدعت ګناه به هغه له ملاویږي دا موس خو بدعت نه دی که نه ځان له چې بل بدعت کوي د هغې سزا به ورله ملاویږي نو دا مقطوع حدیث د حسن بصري مثال د مقطوع فعلی قول ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر كان مسروق يلبس الكتان تحت القطن چې مسروق ابن لجدع رحمت الله عليه دبه د مالوچو غ جامې استعمالول لاندې د نورو مالوچو نه نو دا دغه فعل ذکر کړ چې لباس به په دې طریقه باندې غوستو دارنګ د مسروق ابن الاجدع بیبي بی وای کان مسروق یصلی حتا تورم قدماه سیر اعلام النبلاء کې امام زهبي ذکر کړي چې مسروق رحمت الله علیه به د شپې دومره مز قیام الليل کولو تر دې چې د خپې او پړسې دي نو دا دغه فعل ذکر کړي الفرق بين المقطوع والمنقطع د مقطوع او د منقطع په منځ کې فرق شته کنه منقطع برستو د ضعیف حدیث په اقسامو کې راځي او مقطوع دا د بیان شو ذکر یو شو وی المقطوع كما تقرر من مباحث المتن والمنقطع من مباحث الاسناد فرق دا دی چې مقطوع د مباحث د متن نه دی او منقطع د مباحث الاسناد نه دی دلته موږ ذکر کړل چې دا سلور علوم ذکر کیږي نو د دې تعلق د متن سره دی قدسی مرفوع موقوف او مقطوع ځکه په متن باندې حکم لګي چې دا مقطوع دی که مرفوع دی دا قدسی دی که دا مقطوع دی او منقطع د مباحث د اسناد نه دی چې په سند کې کټواله او انقطاع راغلی ده وقد اطلق بعضهم المقطوع بمعنى المنقطع الذي لم يتصل اسناده بعضې اهل علمو د مقطوع اطلاق په هغه منقطع هم کړی چې سند متصل نه وي وجد ذلك في كلام الإمام الشافعي من المتقدمين والطبراني والدار قطني والحميدي وابن الحصار وغيرهم من المتأخرين په متقدمینو کې دا د امام شافعي په کلام کې موجود دی چې په منقطع باندې د مقطوع اطلاق کوي چې احمد ابن هارون البردیجی په خپل کلام کې د دې استعمال کړی دا یو محدث دی حيث قال المنقطع هو قول التابعي هغه منقطع سره وي قول التابعي لوي نو مقطوع له منقطع ویل دي وإليه الإشارة بقول الخطيب خطيب بغدادي رحمة الله عليه په دې قول سره دی له اشاره کړي وقال بعض أهل العلم بالحديث بعض محدثين ویلي الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله او فعله حديث منقطع اغيله وي چې تابعي یا د تابعین لاندې د اغه روایت کړي خو په د باندې موقوف وي د د قول وي یا د فعل وي او رستو براشي چې عام اصطلاح منقطع دا ده چې د اغه د اسناد په منځ کې یو راوي غرزیدلې کل ذلك تجوزا عن الاصطلاح واراده المعنى اللغوي دا ټول په سبيلي د مجاز باندې دي او اراده د معنا لغوي ده ورنه کومه مستقر اصطلاح چې ده نو مقطوع د متن سره تعلق ساتي منقطع د اسناد سره تعلق ساتي پوه شوي مضان وجود الموقوفات والمقاطيع دا موقوفات او مقاطيع په کوم ځایونو کې به موجودي کوم ځای کې به امثله ویني وهناك بعض الكتب التي يكثر فيها ذكر الاثار عن الصحابه والتابعين ومن بعدهم بعضی کتابونه داسې دي چې پاغي کې آثار د صحابه او د تابعین ذکر کیږي کثرت سره او دغه کتابونو نه مصنف الحافظ ابي بکر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني مصنف د عبد الرزاق صنعاني دی چې 211 هجری کې د وفات ده دارنګ مصنف